تاک او دوه پیدا شو او نه پیدا شي نو د مدرک د مضروب د څوک وزن د مفعول سره قانون د دې مفعول والا قانون د قانون حکم دې وجوبي مقصد د قانون دا دی هر هیڅ مفعول سره مجرد هر هیڅ مفعول د اسم سره مجرد نه وزن د څنګه راځي لکه یا په کومه کلمه باندې تنوین دي دا غوښتي چې سره کا اضافه کوي په وخت اضافه کې با دا نو د تنوین چې کېږي راکا او دا شان قانون د تفسیر قانون د جمع دا په وخت اضافه کې چې کېږي ځکه اضافه تقاضا د چا کوي اتصال او دا نو د تقاضا د چا کوي اتصال او مابه د اتصال اسلام کې چې سره منافق دي او دا شان ته حمدون دی چې دې باندې الف لام داخل شنو دا تنوین په دې کې چې لکه الحمد او دا رنګ نو د تفسیر لکه ساره باندې اضافت یو کې نو څنګه وایي او نو د جامع لکه مسلمونه اضافت یو کې نو څنګه وایي او په څه قانون دی نون تنوین او نون خفیفه نون تنوین او نون خفیفه ولا قانون د قانون حکم دی الکه جوازي قانون حکم چې درکا جوازي او د قانون مطلب دا دی قانون د نون تنوین او نون خفیفه ولا قانون د قانون حکم دی جوازي مطلب د دې قانون لا دی چې نون ساکن او تنوین کچرتا نون تنوین او نون خفیفه جائز چې دا موافق د حرکت د ماقبت په هر پیسې سره دا بدل یعنی دا مقصد د دې قانون د قانون حکم جوازي مطلب دا دی هر کوم تنوین او خفیفه را موافق حرکت دا موافق د حرکت د ما قبل سره په حق فعل بدل لیکل دا په فعل سره بدلې جواز او په حالت توقف بنا د جهه فعل ذات معلوم او مجهول لم يدرك لم تدرك لم ادرك لم